سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت سلسله آخری اختتام تا تقریبا رسیدلې و د نبی علی السلام مرز وفات احوال او واقعات هم پرون ختم شو نن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات او دارنګ داغه نه بعد چې څه پیښ شو د صحابه کرامو احوال ابوال پرون خبره دې زه تر رسیدلې و چې نبی علیہ الصلات والسلام پیر روز دا د ژوند اخیری روز و د پیر پورز سحر منز ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جمع سرا ادا ک د نبی علی السلام طبیعت گزاره کړي وا دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها حجره یو کور نه چکم کړکې جمعه طرف توا نو هغه کړکۍ نه یې پرده لرې کړه صحابه کرام یې ولیدل چې هغوی په مانځه ولاړ دي په یو امام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې نو خوشاله شو خداوا وس نو چې بهر راوته وي صحابه کرامو مې مانځه کې وته پام شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم چه پوه شو نو په شاته کیدو شو چه ګنی نبی علیه السلام به هر مانځه له راوزی خو نبی علیه السلام پرده واپس کوزه کړه او دوی ته اشاره وکړه چه تاسو مونږ پوره کی صحابه کرام هم خوشاله شو چه ځکه خیری پیغمبر خشو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام لمانځنه بعد راغه او ورته وی یا رسول الله اراک بحمد الله قد برئت دا الله حمد او شکر دې خیال مې دې چې ته خشوي ناغه نبی علیہ السلام وته یاو طبیعت سما نن خره نو نبی علیہ السلام نه اجازه تو اوس کسته اجازه دي زبا کور تلاړ شم ځکه دوه درې ورځې مسلسل د دلته مدینه کې و دوه کور او دوه خزې وي یو خو مخکینه خزوا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها مور او هغه بچیو نه هغه مدینه کې بل واده کړو او هغه دلته داسې د دا چاش وخت شو د ساخت نو نبی علیہ السلام باندې بیا بیماری زیاتش تکلیف بیا زیات شو نو په دغه ورځ نبی علیہ السلام خپل لور فاطمه الزهرا رضی الله عنها راوغست خپل کور کې وروي غوستا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې نبی علیہ السلام وسره ځان لدا سه پټه خبره وکړي یو ځل نو دی او جړل نو بیا لک سات پسې بیا وته پټ سوې نو بیا او خاندل مو حیران شو عجیب خبره ده چې نبی علی السلام وته خبره یو ځل کوي خان دی بل ځل کوي جاړي او جړه پسې بیا خاندا سمانه لري مونږ ته تپوسو کو ناغي وی چې دا د نبی علی السلام راز دی خو بیا روستو وفات نه بعد مونږ ته وی چې دا اول ځلې ما ته دا فرمایل چې دی بیمارې نه زنه خکېږم وفات کېږم بنو مو چړ خامخا پلار دی بیا پیغمبر غونډه پلار نو هغه جدائی دا او جړوله او دا دویم ځل بیا ماته تسلی د پاره وې چې زما په اهل عیال او کورنۍ کې با اول تما پسې راځي یعنی ته وزر وفات کې نو په دې خواندل خوشاله شو چې زا جنت به پیغمبر به پیغمبر سره و ملاقاتي وګوره صحابه کرام لوی خلک آی چې مرینه خوشحالي مون خلق ته د مر خبر راشي نه یریو وجه دا ده چې دا ایمان عمل دا سه برابرو چې ای دنیا نتل خوشاله دل لکه بس جنت ته زو دنیا د دې مصائب او د دې پریشانو نه بخلاش نو زکه فاطمه تو زهرا رضی الله عنها خان دی پدې چې پیغمبر سره باول ملاويږم او شو بیا داسې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد شپږ میاشتې پس فاطمه الزهرا رضی الله عنها وفات شوه و او نبی علیه السلام زیرم د بارک ورکړو چې فاطمه چې دا سیدتو نساء اهل الجنه دا د جنت د خزو سردار ده بهرحال فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا خبره مورې دی پیغمبر وسره وکړي او بیا دا چې د نبی علی السلام تکلیف مولید ځکه سخت تکلیف او بیماری وا تبا وا د سر دردو بار بار به وشی راتلا نو فاطمه الزهرا په دغه وخت کې د نبی علی السلام تکلیف چولید نو وی وا کرب اباهو اے زما د پلار تکلیفه سختی ده په لوري داو کشر داو د پیغمبر هم د سر مینه ده او د دې هم پیغمبر سره مینه ده نو نبی علی السلام مت په تسلی وې تسلی د پاره چې نو لیس علی ابیک کاربن بعد الیوم خپه کېږه مه بچې نن نه بعد به ستا په پلار هېڅ تکلیف نه یعنی دنیا نه لاړ شو بیا خو مزې دي جنت دی تکلیف به ختم شي مه خپه کېږه او دیم ورته ووې چې نو قد جا باکی ما لیس الله بتارک من واحد من الناس لموافات یوم القیامه ستا پلار لا هغه مرګ راځي یعنی هغه حالت چې الله رب العزت هیڅ څوک نه پریدي دا غینه بغیر تر دې چې الله به دا ټول بندگان ځان ته قیامت کې غدري نو مطلب یې نه د مرګ نه خلاصې نشته مرګ به پدې کې حسن حسین رضی الله عنهما راغوستل نو سیدی کشران آیا خپل کړل دای باره کې وصیت وکړو چې دی سره احسان کوي بیبیانو مهاتو ته نصیحتونه وکړل په اتفاق ژوند تیروي یو بل سره احسان کوي د حیا پردې خیال ساته عام خلک چې کوم موجود آی ته وصیت شو او خاص کر دا وصیت چې اسولا وما ملکت ایمانکم د موس پابندی کوي د نوکرانو غلامانو خیال ساته ظلم زیاته په مکوي او د غلامانو باره کې وصیت کو چې دوی سره احسان کوي ظلم زیاته په مکوي د نبی علیہ الصلات والسلام بس د اخیری حالات او د نبی علیہ السلام یعنی ځان کدن ده ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وای ان من نعم الله تعالی علیہ ان توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتی و فی یومی و بین سحری و نحری الله په ما ډیر نعمتونه کړی دي هغه نعمتونو کې دا غټ نعمت ده چې نبی علی السلام زما په کور کې زما په نمبر کې وفات شو دا پرون مونږ ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بت پورز آخری بی بی میمونه رضی الله عنها کارو شپیل توا نو د بد پورز ساری اجازت او غسل او مهاتونه کتا سو اجازت کوي نو زبد بیماری روزي یو بی بی کرا تیرې کمر روز بدلیدل بل بل کور ته ګرانی نو اجازه تغوی ورکړو نو دا ام المؤمنین کور ته بیا نبی علی السلام راغلو نو د اخیری ورځې تقریبا جمعرات بود داروز بیا جمعرات جمعه افتا اتوار او پیر پیر کې وفات شو تقریبا دا 15 شپږ ورځې ام المؤمنین کړه تیر کړې نو هغه د پیر ورځ شوا دوم د ام المؤمنین خپل ورځ وا یعنی پر روټین کې دغه ورځ وا نو زما خپل ورځ ووي پیغمبر ورکه وفات شو او نبی علیہ السلام چې وفات کېدنه دا د الله په ما انعام ده چې بین سحری و نحری زما دا پړپوسو د مړې ترمنځ پیغمبر وفات شو ځکه نبی علیہ السلام تکلیف کې ونو داسې ام المؤمنین دی سینې ته ډړواله و داسې حالت کې او نبی علیس او بل د انعام چې وجمع الله تعالی بین ریقه و ریقی الله پاک اخر وخت کې زمو د پیغمبر لاړې هم یو ځای کړي او عقیدا سو شو چې په دغه وخت ځنکدن حالت ام المؤمنین وی زمارو عبد الرحمن بن ابي بکر دا ابو بکر جلان هو زوی د عائشه رضی الله عنها مشرور او ایراغه داغه لاس کې مسواک د کجوري ډکیو مسواک ځکه چې پیغمبر بیمار دی نو بس دا صحابه کرام او نارینه زنانه د خاندان ایزی راځي نا چراغ نبی علی السلام په دغه تکلیف کې دی نو د عبدالرحمن ته داسې او قتل مسواک تا زپې پوه شوم ما وته یا رسول الله مسواک غواړي راوالم ته نو یې او اشاره وک نو ما مسواک راواغه سور مې ک ناغه چې خلی ته ککلکو نو ما وته رسول الله نرم کم نرم کم ویا نو ما ته واغس نو ما په خله کې په غاخونو نرم کا نو بیا می نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور ک وی نبی علیہ السلام مسواک شروع کو کا احسن ما کان مستنن داسې خیسته مسواک کې ولکه سنگ او کله که سنگ چې جوړ او کوه حالانکه تکلیف کې او مسواک کې خمزیدار وک اخیری کار دا مسواک او بیا دا غین آباد وای نبی علیہ الصلات والسلام دا سوکړه چې خوا کې وب پرته وي ناغه وب پیاله کې لوخه کې او راغستې په خپل مبارک مخ مبارک به اچولې تبا وګنه تکلیف هاو دی وی لا اله الا الله ان للموت سکرات دا د توحید کلمه ده چې حاجت روا مشکل کشا د عبادت لایق سیوا د الله نه بل څوک نشتا خو ورې د مرګ ډېرې سختې دي امت ته خو دل چې مرګ ځان کدن سخت کار دی په دې کې سیرت کتابونه لیکي چې ملک الموت راغې هغه فرشته چې کوم روح اخلي نو اجازه ته طلب کا ځکه دا د چې انبیاء علیهم السلام نه کله روح غسل کیږي نو اجازت نه بغیر ني نو نبی علیہ السلام اجازت ورک ملک الموت فرشتہ اسرائیل دن نراغه خو جبريل عليه السلام مخکې نه دغلتا ناست نو ملک الموت نبی عليه السلام ته وې چې دا الله د طرف نه تاته اختیار ده دنیا کې سوخ نور پاتې کېدل غواړي نه الله به صحت درکې او کنه تل غواړي نو اجازه ته چې روح واله نو نبی عليه الصلاه والسلام جبريل ته وکتل نو جبريل امين ورته په اشاره ویا صحیح ده بس لکه مطلب سو کم څه جواب ورک او جبريل ورته دوه چیا محمدو ان الله قد اشتاق الى لقائك الله هم ستا ملاقات تا مشتاق ده شوق لري الله مغواړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورک ام المؤمنین وای چې دا مسواک یو وخت نو د مسواک وخلو نه بعد آسمان طرف ته لا سوچت کو د چت ته داسې وکتل شونډې خوځولې ما وګنی زده کې ما چې سوي د نبی علی السلام په زبان مبارک د الفاظ مع الذین انعم قیامت کې چا چې د الله او د رسول اطاعت کړي چې الله پاغي انعام کړي دی پیغمبران صدیقین شهدا او صالحین چا چې د الله او د رسول اطاعت کو نو قیامت کې به د پیغمبرانو صدیقین او شهدا او د صالحینو صف کی او بیا بیا الله مغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلى الله ما تبخنو کې رحمو کې او هغه بر اوچت مجلس والا سر می اوځای برا ملع اعلی کې چې کوم اوچت مجلس انبیاء علی السلام ارواح دي دارنګ ملائک دي او بیا وی اللهم رفیق الاعلى الله دغه اوچت مجلس طلب کوم دا اللهم رفیق الاعلى وی درې زلوې او دې کې ومالت يده د نبی علی السلام لاس براو نشرا پریوت نبی علی السلام روح مبارک وت او نبی علیہ الصلات والسلام دغه وخت کې وفات شو وای ما چې کله د نبی علیہ السلام دا الفاظ ووریدل ځکه چې په ژوند کې مې تیوریدلیو چې انبیاء علیهم السلام نه اجازه تغستل کیږي نو پیغمبر به اجازه ورکړي نو ما وی چې زا اذن والله لا یختارنا زمړه بس مونږ باندې وسکای دا الله مجلس واخ کا ځکه نبی علیہ السلام وې کنا چه اللهم رفیق الاعلی هغه مجلس طلب کوم او غواړم ما یې چه اوس په مونږ څه کوي بس د الله خوا او ملاقات خوښ که په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک چونکی زما سینې ته ډډاو نو دا سر مبارک د سا ختو سره داسې وخوت یوګې ته راغی زه پوه شوم چې نبی علیه السلام وفات شو ځکه چې سړی نه روح وځي نو بیا خپل طاقت کینی وی بس ما نبی علیه السلام سر مبارک لاندې بالخ باندې کېو وفات شو نبی علیہ السلام یقینا سخ وخت دی افرین ام المؤمنین زمون تاسو مور لکشر جینه تقریبا تلس کال عمر د چې نبی علیہ السلام وفات کی دا دونه سخت دی اولی دی پیغمبر بغیق کې وفات کی لوی خزانه ډیر لوی خزانه لوی غم برداشت کړی بهرحال ام المؤمنین وای چې د نبی علی السلام سر مبارک می بالغ باندې کې خو خدا سے حالت کې هم چې ما جوړې زما وجود کې سانیشت ما زمانہ ساوته ده لوی مصیبت را باندې راغې او چې نبی علیه السلام سر مبارک مې بالخ باندې کېښو نو به اختیار رانه چغې ووتې ومې جړل په جړا شوم نورې زنانه بار وې ایم په جړا شوې راغلې خوی کشرم نه پوهېدم فمن صفهی و حداثت سنی خو زبس ودا سي اخر به دا سي کول هم المؤمنین عائشہ رضی الله عنها وی فلما خرجت نفسه لم اجد ريحا قط اطيب منها کله چې د نبی علی السلام روح مبارک پرواز وکړو نو داسې خوشبو به محسوس کړه چې داسې خوشبو ما چرته نه محسوس کړي خيسته خوشبو او بیا دین آباد صحابه کرام چې کم مسجد کیو خوا کې ای خبر شو په دې جړه باندې عباس رضی الله عنه خبر شو او پوه شو چې نبی علی السلام وفات شو خو د دغه پیر په ورځ باندې او بکر صدیق رضی الله عنه چې نبی علی السلام نه رخصت و لاړ نو علی رضی الله عنه عباس رضی الله عنه د کور خلق وو تر اباتل با بار جمعات کې صحابه را غونډو نو عباس رضی الله علی رضی الله عنه هم کور ته ورغلو بار روت خلکو ته تپوس کو سنگ د نبی علی السلام نو وی ما وتوي چې نن خده حالت خده صحابه خوشاله وی ما وتوی اصبح بحمد الله بارعنا نن خده وی عباس رضی الله عنه تر می ځان لکړم ما ته وی ته خو خده خنه ده زکه انی ار الموت بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم انی عارف الموت فی وجوه بنی عبد المطلب زوره دا عبد المطلب دا اولاد مرک په مخینم زکه د مشر ده یعنی زما مخې ته ډیر مړی شوی د خپل خاندان د خپل پلار اولاد نو دای مرګ اخیری وخت ز په مخینم د نبی علی السلام چهره مبارک دا وای چې پاتې کېدونه ده خو یو کار وکا راځه چې نبی علی السلام لور شو اخیری وخت ده که چرته دا خلافت زمو حقي نو چې مونږ ته د پاره وصیت وکي اسنه سوال بیا نه راکې سو ځکه دا خلافت د دنیا غونته د حکومت اقتدار کورسه نشه نه غنل د دین خدمت غنه قربانی و او کچرتا زمو حق نی نو چې دبل چي نو چې ته وصیت کی سبار اثر سوک زیاتهونه کی په حکومت کی وی علی رضی الله عنه خيارو وی غیر اتوي چې نه نه ورزو یو خدای موقع مناسب نه ده او دوی مدادا که چرته حق وی بالفرض سوی سوک راکی او نبی علیه السلام وی چه نه نو بس نه بی نو غریبیان نه ته نه زه نه زما نه ستا اولاد بیا به نشي کول بس اغلی کېدل خدي وی ما ته عباس رضی الله عنه وې چان ته احکم تو خيار بس خبره ده خا خبر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات نه چې عباس رضنو خبر شو نو هغه نور ته وی چې نبی علیہ السلام وفات جمعات کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو کورونو کې خبر شو او بکر صدیق رضی الله عنه مو وی مخکې چې خوتلو ا د مدینې نه بهر صنح یو علاقه ده نو ال تتلو داسې مدینه نبار هغه بل خزه کړي و د خارجه ابن زید رضی الله عنه صحابي دی دا غلوري کړي و هغه په اجازه تل تتل دي ام نه خبر خدا و چې د غمونو پریشانو مقوا مدینه کې خوشا هر طرف ته لوی پریشانی او تیار او خفغان انس رضی الله تعالی عنہ وی د نبی علیہ السلام خاص خادم دی ما رایت یومن کانا ازوا حين قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه وما رايت يوما كان اسلم او اقبح من يوم مات فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دو ورځې ولیدې یو مې هغه ورځ لیدلې و چې نبی علی السلام د مکې نه مدینه ته هجرت کړو دا غي عمره روخان او خيسته او د خوشاله ورځ بلنه و خو بیا مې هغه ورځ مولی دا چې د مدینه ورځ د ټولو نه د تیارې ورځ و او ډیره بده روز و چې نبی علیه السلام کله وفات شو ا د خوشاله و د انتهایی د غم و فاطمه تو زهرا رضی الله عنها خبر شو چې پلار خو د وفات شو د ملاقاتونو شو بیا تلیو غنار سړی خور شو طبیعت خو یکدم بیا, بیا چپراله تکلیف ناغه وخت کې وسر صرف به ام المؤمنین رضی الله عنها ناغه چې خبر شوراله تا د رب دعوت قبول کو رب راو بللې او زما هغه پلار چې فردوس ته زیره جنت فردوس خنن مون جبريل تدا ستا د وفات خبر ورکو چې جبريل وتعالى ملاقات لراته غستا دوستو نو خبر ورکو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ ته به د چا ملاقات لراځي او د نبی علی السلام د تر زوی دی ابو سفیان بن حارث هغه یو دغه یو ډیر لویه قصیده ویلې و دغه موقع باندې صحابه کرامو چې دا خبر وره د غم د درد د تکلیف صحابه کرامو باندې ډیر لوی غم راغی ځکه چې انس رضی الله عنه بالکل داسې تیار ورځ او سخت ورځ مونږ نه ولیدلې لوی خبره د شړی پلار مور، بچی، محبوب، قریب، استاد، شیخ، وفا چې څونه د تکلیف او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام غونته پیغمبر وفات شي او د صحابه کرامو محبوب نو یقینا ډیر لوی د غم خبره وا صحابه کرامو برداشت کړن نو چا تصدیق کو او نبی علیه السلام وفات شو او چا وی نه دا زمون ذهن نه برداشت کوي پیغمبر څنګه وفات شي دا هم ذهن نه لري او داسې د پریشانه حالتو دومره غمو بعضو صحابه کرامو سر باندې ساده روا چولې او جړې شورو او بعضوی ارمان کاو چې چرته داسې ځان لزی وی وی چې کم خلک وای پیغمبر وفات ته دا زنمنم بل سائق کما سائق موسی پیغمبر باندې بوشی راغله لکه څنګه چې موسی علی السلام کوی تور کې بهوش شوه او بیا اوش کې راغې نو نبی علی السلام هم سوخ له بهوش ده او د الله ملاقات لبتلی واپس براش لکه څنګه چې موسی علی السلام 40 ورځې لپاره ملاقات لکوي تور ته تلوال ته بهوش شوه نو که چوي چې پیغمبر وفات ته سر به کټ او پیغمبر به راځي واپس او دا کم منافقان چې دا خبره کوي د دې سرونه به کټ کوي داغه وجه یو خداوا چې مسند اعظم وتوی د امام حنیفه رحم الله ته منسوب کتاب دی د حدیث پای کې دا روایت را نقل کړي چې منافقانو دا پراپګاندا شروع کړې وی وی چې لو کان نبیا لم یمت کدا پیغمبر وینو وفات کېده به ولی پراپګاندا شروع او عمر رضی الله تعالی عنہ دراصل د منافقانو د دغه خبره دروک تام د پاره دا خبره و چې وې مړ دې سر کټ کوم او په منبر ولاړ دې توړې راځته او یا دا د عمر رضی الله عنه خپل اجتهاد او خیال داو او خیال په دیو چې ګره نبی علی السلام اخیری پیغمبر دی د امت اخیری دی قیامت پورې بدا دین د نبی علی السلام او شریعت چلیږي نو خپل اجتهاد داو چې ګنی پیغمبر به تر قیامت جمع دی نو دا خبره او دا د نبی علی السلام دو وزرو بکر صدیق او عمر زلان هو خاص نو د خدا الله په امر او حکم کې ډېر سخت نو څوک مخلم نشو راتلی نو چا چون نشو کولی غلی ناز خو پریشانی شو ځکه چې یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات غم او بل پکې د عمر رضی الله عنه دا خبره چې سبنه وای حیران دي چې اوس وفات وایو کو حیات وایو دا یو پریشانی جوړه شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنه امهات المؤمنین کم کمره کې د ام المؤمنین کمره کې نو بس په نبی علیہ السلام صادر واچو دروازه ور بس را بند کړو مهات بارناسی غریبانان خپدی او جاړي دروازه بند کړو او بکر صدیق رضی الله عنه پسې چیتلا وشو نو بکر صدیق ډیر په جلته په اسور راغ را ورسید اوالی کې مدینه نه بهر باندې کې چراغ نو نیغ جمعات تراغه جمعات چو قتل نو دا حالت ته چې عمر جنانو تور پلاس ولاړ دی او صحابه ټول ناس غلي دي خود تحقیق او یقین د پاره چې حالات ولو ګورم ډایرک لاړ د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها حجره ته ځکال تا غمرز وفات کې نو الته پروت ته راغه ورغه نبی علی السلام نه صادر لری ک په تندی باندې خپل ک او وی چړل او وې وې، بی ابی انت و امی یا رسول الله لقد طبت حیا و میتا، زما مور پلار دې ستا نه قربان شي، د الله پیغمبره په جون او مر خوشبودار وې، په جونم د نه خوشبو تلا اوس وفات نو هم د نه خوشبوزي اول ټکی دا وکړه ځکه ویلی د نبی علی السلام وفات چې نبی علی السلام وفات ده دا خبره صحیح نه ده چې نبی علی السلام نه دی وفات شوی او بیا وی واما الموتة التي كتب الله عليك قد منتها وفي روایت قد زقتها اغه مرګ چې پتا راته بس پاغه مرګ ته وفات شي اغه مرګ ته اوسکه بس راغه او وی وی والله لا يجمع الله عليك موتتين الله په تا دوه مرګ نه جمع کوي چې لکه اوس یې مرګ کړې نو بیا به دې جمع دی کړي نو بیا به دې مړ کوي نه بس یو مرګو راغی او دا خبرې چې وکړې نو جمعه تر ووت هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه د نبی علی السلام د پچ بچپن او لړکپن او د ځوانه مرګره او بیا ایمان هم اول راوړه هجرت هم سره یو ځای کوا غار یار غار او سفر او د نبی علی السلام سره ټوله زندگی نو د ټولو نه زیات مین او محبت او خدای ابوبکر صدیق سره دی او د ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی او نرم زړه سړی دی ابوبکر صدیق ځکه پرون ویلو مل مومنین نبی علیہ السلام ته یا رسول الله تنه نو ابوبکر صدیق ستا په موسله نه شي ودرېدی، نرم زړی دی، قرت چې شروع کړي جاړي وه وس به یې نی، هغه نرم زړی ابوبکر له الله دونه لوی همت ورکړ چې دا عمر رضی الله تعالی عنه غونتی جرار انسان او مضبوط سړی دغه وخت کې حواس کار نه کوي. او بکر صدیق رضی الله عنه غوندې قریب سړی او بیا نرم زړی دغه وخت الله سونه لوی همت ورک ځکه قدم همت وبلی امت بسوک سنبالي ناغه کمزور زړه والا ابو بکر لا الله دون لوی همت ورک حواس بالکل پزید حوصله والا ای بازی سړی اعصاب ډیر مضبوطی کنه مضبوط اعصاب والو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو جمعه تا راغه ابو بکر عمر رضی الله عنه ته وی اجلس یا عمر کینا انا کینا بیا وته کینا نه کی هغه بس حواس کار نه کوي کنه غم نه بیا وته کینا کینا ناس بس هغه په خپل غم کې دی دلال بس عمر پرې خو یو طرف تلاړ یا منبر ته یادې خو درې چې و درې نو خطبه شروع چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه شروع کړه نو مسلمانان صحابه کرام ټول هغه ته متوجي شو عمر رضی الله عنه پرېخ اول خو هغه ځان تر غون کړو پرېخ ولاړ عمر رضی الله عنه چې قتل چې خلک ران لاړل نو یا کینا سی هغه له درې خدا ابوبکر صدیق ځان خطبه ته وګ کې ابوبکر صدیق دا الله حمد او ثنا آباد چې نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مګر د الله را لېږل شوی پیغمبر دی څه خدای اله خو نه دی چې مرګ به پې نه راځي که دا آیات اصل کې په هغه موقع راغلی او کله چې احد کې اوازه خوره شوې وه شیطاني اواز چې نبی علیه السلام وفات شو هغه وخت کې صحابه کرام باندې پریشانی راغلی و خو خو بیا دا و چې هغه اواز دروغجن اواز او شیطانی نو صحابه کرام بیا د نبی علیه السلام په اواز راغون شو خو پریشان شوی نو دا آیات په هغه موقع نازل شو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله را لېږل شوی رسول دی قد خلت من قبل الرسل د مخکم ډیر انبیا دنیا نه تیر شوی دی وفات پر راغله دی افهم ما تو قتلن قلبتم علی عقابکم ولی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل وفات چرته وفات شي یا میدان جهاد کې شهید کړی شي نو تاسو به ولې په پوندو ګرځي دین به پرې ده و من ينقلب على عقبيه فلن يزور الله شيئا څوک چې دین بریدي نو الله او د الله دین ته هیڅ نقصان نشي رسوله وسيز الله الشاکرین خو کلک خلق چې په داسې سخت وخت کې مکلکی په خپل میشن کار باندې کلک ولاړی نو دغه خلکو له به الله بدلې ورکړي. دا آیات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولوست او بیا وی اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد الله فإن الله حی لا يموت چا چې پتا سو کې د محمد رسول الله سلام عبادت کاو د الله نه کاو بیسیت پیغمبر نه منه اصف به صرف عاشق و د هغه عبادت یې کوو د الله عبادتګزار نه و نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو دی د مزي زمونږ نه دی پکا ها خو که چا د الله عبادت کاو نو نبی علیہ السلام به وفات شوی خو فین الله حی لا یموت الله خو مرګ نه راځي کړ مو خدای الله بندگان یو د رسول الله سلام مقام مرتبه ډیر لوی شان او مقام دا الله پیغام دین مونږ تر ورسوي احسانات دي خو لیکن انسان دی نو دنیا نه بزینو دین خو نه پریدو کن او الله خو جمع دی د هغه عبادت او دین خوشتا نو دا ابوبکر صدیق ډیر لوی د تسلی او مضبوطی خبره و په دې سره صحابه کرامو ذهن دا خبره واغس کله چې وی دا آیات ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولوس نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې د مسلمانانو حالت داسیو گویا کې ته دا آیت مخکینو نازل شوه اوس نازل شو دې ته مسله د توجه وای د آیات د ټولو ویلو خو کله سړیو خبره ته خیال ني دې ته خیال ش بس کله چې دا آیات ویل شو نو صحابه کرامو دغه پریشانی ختم شو دا ترددو وفات ته عمر جلانو یې وفات بنوای بس دې یقین شو چې نبی علی السلام خو وفات مسله حل کړه ابوبکر صدیق او چې کله دا آیات وې نو یې فتلقى منه الناس كلهم فما اسمع بشر من الناس الا يتلوها ابوبکر صدیق دا آیات شوې بیا د هر مسلمان په خله دق آیات جاری ش ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړو اچ آیات ورد نو ذهن کار شروع کو نوې هاذی فی کتاب الله هاذی فی کتاب الله قران کې دا آیات هم شته زما خود ذهن کار نه کاو چې محمد رسول الله سلام با یقینا وفات کیږي بس دا وکر د عمر زلان هو دماغ هم کار شروع او هغه وای چې فعرفت ان الحق بس پوښم چې د نبی علی السلام وفات حق ده او ابوبکر صدیق رضی الله عنه حق خبره وکړه، نبی علیه السلام وفات شوی دی، خو وایي زما خپو کار پرېښو، په خپو ځان ټینګوم ټینګېږم نه، اخر دا چې عمر درز راپرېوت، د ډېر غم د لاسه چې نبی علیه السلام وفات، ډېر لوی د غم موقع ده، ډېر لوی. صحابه کرام په ډېر لوی تکلیف دي نو بکر صدیق رضی الله عنه دا مسله حل کړ حدیث بخاری کی راضی ام المؤمنین وی رضی الله عنها د نبی علی السلام د وفات په موقع عمرم خطبه ویلې و او زما بلار ابو بکرم خطبه ویلې و رضی الله تعالی عنهم اجمعین دواړه خطبه د خیر وی عمر چې کومه خطبه ویلې و هم د خیر و منافقان په دباو کړلې کې دا حکمتو دا نه چې د پیغمبر د وفات نه منکرو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خدوام د خیر وا د مسلې حقیقت نه خلق خبر چې چا پیغمبر وفات دی او بکر خو خلق دا باکړه چې منافقان څه بغاوتونو کی ځکه خو شا قبایل او مسلې وي نو عمر رضی الله عنه په دې پیش نظر او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشر دی پیغمبر ته په ژوند کې خپل مصلی پرې خوا نو خو ډیر سړو دماغ والو نو بس په سړو دماغ خلک پویک بهرحال دا یو مسله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم زندگی الله ورکړې و ناغه زندگی 63 ساله زندگی د نبی علی السلام بس دغل ته پوره شو وفات شو نبی علی صلوات و سلام د دنیا په اعتبار باندې وفات ته او صرف نبی علی السلام نه تمام انبیاء علیهم السلام وفات دي سیوا د عیسی علی السلام نه چې بره ده دا وفات په پیغمبر راتلل دا د نبوت د منصب نه څه خلاف نه دی ولی بشر او انسان خو بیام دی کنه او د قران دا اصول دی د الله دا قانون دی چې کل نفس ذائقه الموت دا به او مخکې مو روایت وی چې نبی علی السلام فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته د تسلی په مقوي چې ستا په پلار هغه حالت او مرګ راغې چی الله به په دی ټولو راولی او دا ټول به الله قیامت کې ځان ته اودری نو مرګ د نبی علیہ السلام وفات دا د نبوت د شان نه خلاف نه ښه نه دا به ادبی دا دا یو جدا مسله دا اوس نه دا خبره ختمو د سیرت او بار بار درسونو کې ویل کیږي خدا دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا په اعتبار وفات دا د قرآن، سنت او د صحابه کرامو په اتفاق مسله ده اجماعي. قرآن وای انک میت و انهم میتون ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افهم ما تو قتل انقلبتم على عقابكم چې کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دینه استدلال وک بهرحال دغه رنګ دا حدیثونه امام بخاری باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم قائم کړی دی باب او دا واقع ټوله ویلې چې نبی علی السلام وفات شو بیا وګوره د صحابه کرامو اجماع شو د نبی علی السلام د وفات نه بعد امت کې که یو اختلافي مسله اولا راغلی وانه دغه چې پیغمبر وفات راځي کنه راځي پیغمبر وفات کیږي کنه جمع دی وي او اول اتفاق چې د امت پاغه او شنام دقه مسله و چې نبی علی السلام وفات شو ذکر وستو واقعات دغه د کفن د دفن د قبر ټول را روان البته دا دا چې د وفات نه بعد بیا نبی علیہ الصلات والسلام ته الله رب العزت برزخ کې الته یو بهترین حیات ورکړی دی او دغه بهترین حیات دا نبی علیہ السلام ته یوازې نه تمام انبیو ته صلاحو ته اولیو ته بزرگانو ته نیکانو ته الله ورکړي د خوشاله خو په دې تمامو خلکو کې د ټولو نه اکمل اطیب بهترین حیات په برزخ کې د محمد رسول الله سلام بهترین ژوند الله ال تور کړي خو د دنیا په اعتبار دنیا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تللی دی بهرحال دا سو شو دا حالاتو او صحابه کرامو حالت دا دی روایت کې راځي حتی کا د بعضو یوسوس صحابه کرام بعضی داسیو چې ایت داسې وسوسه او وهمونه شروع شو چې اسنه دین ختم نشي پیغمبر دنیا نه لاړ خو زه داوا چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خطبه او بیان سره تسلی وشو په دې کې د ماسپخین د مانزر ټیم شو د نبی علی السلام خو وفات شو چاش وخت کې تقریبا داسې زموږ د غړې په ټیم اندازتن 10 11 بجو ټیم کې داسې وفات شوه خو بیا چې صحابه را غونډیږي او نو بس خطبه و غیره نو ماسپخین ته قریب شي نو بکر صدیق رضی الله عنه بلال ته وې ورشه اذان وکا بلال ته وې اذان وکا بلال وی والله لا اذن بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابدا نور رانه بانګونه پاتې شو پیغمبر به جمعات کینی او زب بانګ ویم زه بانګ نور نه ویم او بیا سر ورځې بعد ابو بکر صدیق نه اجازت غوسته و وته ما ته اجازه تو کما ته ډیره ګرانه ده چې زه د مدینه کې یم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینینم دینه خدا د زبا شام طرف ته لاړ شم جهاد لا او جون بال ته تیروم ځکه چې ابوبکر صدیق خلافت کله قائم شو نو سید ابن عامر رضی الله عنه له فوج ورک او شام طرف ته ولېګا غې میرک نو دی اجازه تو غوسته وته تا د الله د رضا د پاره کوي ز آزاد کړم ځکه دا غلام هغه آزاد کړم د الله رضا د پاره آزاد کړم نو اوس هم درخواست کوم ما پرې ده مدینه کې نور نش د پیغمبر فراق د پیغمبر په جمعات کې نشم برداشت کو نو مال اجازه را نو د ورته وې وګدا واقع د خلنډه دا چې د ورته وې چیرې زمان اور مقصد نه دی ماته د الله رضا د پار آزاد کړي بالکل ته آزاد دی خو ما وی چې ته ما سره زما به تسلی کیږي ځکه د پیغمبر په باقیات او آثارو کې کنه هغه مؤذن وي او په دې جماعت کې ما سره ته اذان کې او ورته ټیک ده حکم را تکې خو ټیک ده که خپکه او کو خفغان ني نو زب زمنا اخر د اجازه ورک اجازه ورک او د بیا تل دی او بیا د ال تشام کې وفات شوه دی بلال رضی الله تعالی عنہ بهر حال دلته مونږ مونږ شو دې کې بیا داسې واقع وشوه چې نبی علیه السلام د وفات تصدیق وشو، نو انصار د مدینې اصل خلک دی، نو هغوی د مدینه د هغوی وه، سرداري هم مخکې د هغوی وه. دا خو چې نبی علیه السلام راغی، هجرت یې وکړ، نو دلته دوی ټوله مشري نبی علیه السلام ته پرېښوه، نو یقینا اصولي خبره هم دا ده چې بیا به مشري څوک کوي؟ د یو کلی وطن خلک کنه مثلا پاکستان ته افغانستان نه مهاجر راغلی نو به شک مهاجرو لوی احترام قدر پکارو د مسلمانانو دا فریضه ده چې زیور کی نصرت کی خو لیکن دا چې حکومت به پاکستان کې سوق کوي پاکستانیان به کوي کار خبره ده یا افغانستان ته سوق تل د الته هجرت کړي دي نو د حکومت مبغانیان کې د دې زمل خلق بنه کوي دا اصول دی عام نو انصار راغون شو اوی چه نبی علیہ السلام خو وفات شو خوس خدا بوج ده کنه دا نظام خو بچلول غواړي نو چونکی زمون وطن او مونږه چلاو نو اوس بیا مونږ چلاو نو راځي چې یو سردار او مشر او خلیفہ مقرر کو نو د دوی یو ځای هغه ته بنو ساعده وي د انصار یو قبیله ده هغه ته به سقیفه بنو ساعده وي دا بنو ساعده قبیله ده خاندان ده او سقیفه با دی سپر ته وي چوپال او سپر نو د بنو ساعده یو سپرو هغه ته دوی راغون شو الته دا خبره اترې شروع وي خدلته هو مونږ یو شنو بس صحابه کرام خوارو شو د نبی علیہ السلام باره کې څه خبرې به حل کړي پدې کې س خلق لاړل فاطمه الزهرا خواله ایله تسلی ورکې علی رضی الله عنه ورغه زبیر رضی الله عنه طلحه ابن عبید ورغه ایته کور ته تسلی ورغه او عمر رضی الله عنه او بکر رضی الله عنه ابو عبیده الجراح او نور مهاجرین عبد الاشهل یو محله و التناسی غریبانان خپدی پریشان دي وسید ابن حزیر انصاری صحابی دی دیم ور سره ده په دې کې دا حالت ته چې هغه انصار بازی راغون شوی د دې خبرې غم پکار دی مجلس جوړ ک اول ته لګیا دي سعد رضی الله تعالی عنہ پای کې یو صحابي دی چې مخکم سردارو هغه صحابي بارکه تقریبا بس مشوره کړې وا خلا به تنو کړي چې دیبا خلیفہ یو دیبا مشری د مدینه پدې کې یو دوا انصار صحابه دي هغه چې وکتل یو عویمر بن ساعده او دیم مان بن عدی رضی الله عنهما چې وکتل چې دا خو انصار لګیا دي مشوره کوي د خلافت او مهاجر پکې نشته مهاجرو کې اخم خلق او بکر عمر رضی الله عنهما دي دی دواړه زر زر رامنډه رامنډه دلته ابوبکر عمر رضی الله عنه ته وی چې دغه چل الته خو مشوره شروع ده مشوره شروع ده او تاسو دلته یې نو بس دوی الته ورلل عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق لاس نو نوی رازا د الله پیغ د الله د پیغمبر نه بعد د امت د خلافت مسله لګیا د مشوره کی دی مونږ کې باریو حالانکه حقدار د خلافت خو ابوبکر صدیق دی ټول علامات اشارات د امت ټول خوخه داوا ابوبکر صدیق وی لکه د ماشومان غون دلاس نه ونیو او عمر مخ کې دی ابوبکر صدیق ځان پس راکای یعنی ډیر سخت وخت په دې صحابه کرامو هر طرف ته مسلې دي تکلیف دی اوس ټول امت هم سمبالول دي کنه ټول ریاست د مدینه سمبالول عمر زلان هم مخ کې ابوبکر صدیق لاس نه نیولې ځان پسې لکه ماشومانو راکاږي او د هغه نه څادر او لنګ داسې په ځمکه روان و ورپسې او هغه ثقیفه بنو ساعده ته ورلل وسره په دې کې د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم ده روان دي دوی چلته ورسېدل نالته جلسه شروع ده بیانات شروع دي یو یو سړی پاسیو ده سعد رضی الله تعالی سعد بن عباده مشر صحابي او سردار مخکې داغه فضایل وای داغه خبيانې چې دا ډېر نیک او نیک سیرت خسړې لوی سړې دی نبی علی السلام سره لوی تعاون کړو دغه سردارانو او د یقینا نیک سیرت صحابي او جنتی صحابي او اے بیمارمو په دغه ورځ صادره ځان نه راتاو کړو یو طرف ته ډډواله وا عمر زلان هوی ما په دې لار ځان له تقریر تیارو منډه موام تقریر تیاروم چی زه به انصارو ته دا ویم د ابوبکر فضائل دا دا دا چی حقدار د خلافت ابوبکر صدیق وای ما تقریر جوړ ک او چل تو رسیدو نو دا فضائل شروع وای پدې کې دا سعد بن عباده پاسید د یو څو خبره وکړه خبره د په خپل نیت کې صحیح وي چې ګره محمد رسول الله سلام الله را لېګلو د توحید د بیان د پاره خدا قوم هغه سره سات ورنک صرف یو څو کسان مهاجر چې دلته راغلي او یو سر مرګري شو دلته چراغه نو موږ وسره امداد وکړو تعاون وکړو خوس نبی علی السلام دنیا نه لاړ کله پیغمبر دلته نو دا ارس موږ هغه ته سپارلی نو اوس به موږ واپس دا نظام ارس لاس کې الو دا به قائمو دا سره کورسه جنگ نو خلکا هغه دا فریضه غنله پدې کې دا خبره اسی په ابوبکر عمر جلان همانه خونه لګی دا چې لکه دا خو مشوره پکار ده دا خو سره پوس اخو مخ کې مدینه و سره پوس خو پورا جزیره العرب ده لوی خلافت ته نظام ده اسم بالو له په مشوره کې پدې کې وای ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه وی وی ما داسې ځانو چتاو ما چې پاسم دا په جواب کې خبره وکم وی ابو بکر رضی الله عنه ما ته وی لارس لیک دمو کالک په قلارش وی زه کینوم خصوص خټکېګم د الله بنده ما تقریر تیار کړی دی اسنه چې د وسر خبره د ساده منی وای او بکر صدیق رضی الله عنه پاس خطبه وې د سعد رضی الله عنه ډېر تعریف یو لې سړی دی بصیرت والا دی ابوبکر کنه د انصار ډېر خوې تاسو مون سر دا خکړې دي دا خکړې دي لوی خلک یې دا دا دا دا دا دا خو یو خبره دا ده چه دلته مدینه کې اوس صرف انصار نوسی نحن المهاجرون وانتم الانصار اوس مهاجر او انصار داړه په دې ملک اوسي او مخکې د مدینه خبره وا اوس د پوره مدینه ریاست ته وسر جزیره العرب ده او دا خبره یاد ساته چې ټیګ ساسو بلوي کمالاتی امداد تاون وي خو لیکن دام وره چه دا قریش چی کوم دی مهاجر نو احسنهم وجوها واوسطهم دارا وان العرب لا تدين الا لهذا الحي من قریش په دې ځان پوهه کې د مدینه مسله نه ده دا تمام عرب سیوا د قریش نه دبل چا مشریم نه منی غره تمام عرب سیوا د قریش نه بل چا د سر نیګ دی دا به ضرورتي چې قریشی بدلتا چې د خلیفه وي او بیا دوی چې وقدمنا فی القرآن علیکم وګوره په قرآن کې هم زمون تذکرہ ولا ده لکه قرآن کې راځي والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار مهاجر ورېدنه مخ کې دي دای قربانې ډېر زیاتی ټیک ده چې تاسو نصرت کړي بهرحال بیا دا سينورې خبرې وکړې ډېرې او بیا د وې صاد رضی الله عنه ته مخ ک وته استانی شي یاد چې نبی عليه السلام یو ورځ مجلس کې یو تم ناسوي چل ائمه من قریش امامان یعنی خلفا به د قریش نه صاد رضی الله عنه وی یره ماته یاد نشي خروسته به اقرار وکاو یاد شورات بس په دې حدیث سره او بکر صدیق استدلال وکړو انصار او من له خبر او سید سید په دې کې ابوبکر صدیق وې دا دو کسان عمر رضی الله عنه او ابو ویدا دا قریش دي په دې دواړو کې چې کم غواړي پلاسه بیتو کې د خلفای عمر رضی الله عنه زر پاسي او تینا د ابوبکر په موجودتیا کې خلافت د چا حق نه دی نبی علی السلام ته په ژوند کې امامت ته مخ کې کړي وغیرہ بازا خبره شروع وي چې دې کې وته دوی ته د پیغمبر صاحب غاره ټول زندگی دې تیر کړه د قران آیات او از هما فی الغار از یقول لصاحبی لا تحزن ستا صحبت د پیغمبر سره د قران نه ثابت ته په دې کې چې دا خبره وکړه نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره چې څنګه کول نو په دې کې عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق لاس اونیو لاس اونیو او په دې صحابه کې یو صحابي دی انصاری بشیر ابن سعد انصاری حضر پاسې د ابوبکر صدیق لاس اونیو داسي پلاسه ولا لاس کې خو د بیت د پاره د ابوبکر صدیق په لاس باندې بیت کو او دا غین آباد بیا عمر رضی الله عنه بیا دی نورو صحابه کرامو انصارو بیت شوروش دغلت چې څونه موجود خلکو نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس بیت کو او دغه وخت سعد رضی الله تعالی عنہ یو خبر او کړه قربان د انصارو مجیب خلک دي وګوره خپل وطن پیغمبر ته پرې خو مشری په خپل کلی وطن کې غیله ورکړه او بیا چې نبی علی السلام وفات شو د پیغمبر ارشاد وورید او د بکر صدیق تقریر وورید نو بیا مو منله نو سردار دی سعد رضی الله عنه چې لک سات کې دغه د خلافت خبره کېده اپاسې دوي انتم الامراء نحن الوزراء قربان تاسو به ممیران یا موږ به وزیران یو داسې خلک دی صحابه ځکه نبی علیہ السلام بار بار د انصار مبارک ویلو دي سره به خکوي دي سره به خسلوک کوي نو بهر حال په دې طریقه باندې د ابوبکر صدیق د خلافت بیت شو د اختلاف خو ختم شو بیا رال جمعات ته جمعات کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسه عمر رضی الله عنه پاس دلته لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سه حالت کې دی وجه دا ده چې سو پوره ام المؤمنین رضی الله عنها ویلو چې سو پوره خلیفہ نی مقرر شوی پیغمبر باندې دفن کی امت کې اختلاف ختمول غواړي چې خلیفہ او امیر مقرر شینو الوب پیغمبر دفن کول شي لنډه دا مختصر کومه هغه دا چې دی جمعه تراله نبی علیہ السلام دغه سه حالت کې دی جمعه ته رالل او دغلته عمر رضی الله تعالی عنہ پاسید او هغه دا خبره وکړه چې وګوره مونږه داسې یو کار وک مونږ ابو بکر صدیق رضی الله عنه پلاس باندې بیت وک او دی وی یا یوهناز انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم بیت بیا په دغه جمعات کې عام خلکو بیت شروع چې کم دغلته موجود او بیا ابوبکر صدیق پاسید هغه خطبه وې او ستاسو مشری ما ته حواله شو خدا مطلب نه دی چې ستاسو کې بهترم دا د عاجزي کوي او کزه تاسو صحیح نظام چلوم د الله او رسول تابعداري کوم نو زما سره تعاون کوي او کو غلطي غم نو غوري ما سماوي وان اسات فقو قوموني که غلطي دم ما با سماوي او بیا ډیرو کو تقریر کړو دی ویلو زما پنيز رښتیا امانت ته او درو خیانت ته پتا سو کې ضعیف زما په نس قوي دی تر هغه پورې چې زه د د حق د ظالم نه وانلم او تاسو کې ظالم زما په نس باندې کمزورې دی د ظالم لاس بنی سم زما ودا عدل او انصاف او بیا دا څه خبره وکړي جهاد م پرېږده جهاد چې کم قوم پری دي ذلیل کیږي دارنګ زما اطاعت کوي چې کوم خبرې د الله او رسول د تزه کوم او که د الله او رسول خلاف کوم نه اطاعت مې مکوي او دا سډیر وګت تقریر یو کو په دې طریقه باندې دا بیت شو بیا دا و چې دا روز د پیر داسې تیر شوا بیا د موز وخت شو په دا ورځ ماسپخین نو قومو الی صلاتکم یرحمک الله مونږ یو ک مانزه تمخ کې شو بیا ورپسې د منګل روز وا نو د منګل ورځ هم ټوله داسې تیر شوه د نبی علی السلام تکفین تجهیز پکې وشو پای کې سه اختلافي سلو درې سلور خبره رااله اوله دا خبره رااله چې پیغمبر بچرته دفن کی چارای دا و بیت المقدس ته وړول تنور صحابه هم پیغمبران هم دفن چاوي مکی ته به وړو ځکه د مکی پیدایشي چاوي هم مدینه کې به دفن کو بیا د اختلاف مدینه کې که دفن کو په خپل کور کې دفن کو که جماعت کې چرته دفن کو او کنا بخی ته وباسو دا حالتو پدې کې دا یو اختلاف راغې نو پدې کې او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وې چې نه ما د پیغمبر نوري دي ډېر لوی بصیرت والا انسانو نور صحابه خدا حل وی جوړ پیغمبر به جمدې ټول عمر خو لیکن ما ته مخکنه اشارات معلومو چې پیغمبر وفات کیږي نو دا مسلې مې هغه وخت پیغمبر نه تپوس کړي نو وی او بکر صدیق وته دا صدا چې ما قبض الله نبیا الا فی موضع الذی یحب ان یدفن فیه پیغمبر د اوریدل پیغمبر چرته وفات شي غزه کې دفن کی لہذا بار علم نشتا خدا سیو کې چې دفنو فی موضع فراشی چرته وفات شو دقه کټ پوزی دلان د غزه کې دفن کی دغلته به دفن کی ام المؤمنین هم تایید کو چې نبی علی السلام ویلو چې پیغمبر کم ځای وفات شي غلطه به دفن کی دیمه مسله بیا دار اعلی دا اوس د منګل ورځ ده بیا دینه بعد دویمه اختلافي مسله دار اعلی چې غسل ورکو کو ورنکو کو غسل ورکو کپړو سره ورکو کپړې لري کو او جنازه په اوکو کو نکو نو بکر صدیق لګیا دی یو یو مسله حل کړي لورم لګیا دا معلومه قربان د ابوبکر نه او صدیق نه او صدیقین نه سم خیال لې د ټولو نه لوی غم پچا دی ها فاطمه تو زهرا باندې ده خو لخت جګر ده ام نا سره کور کې پریشانه خود دلتا لوی غم په ام المؤمنین زوانا مور د امت د اتل سکالو دا غي زړه د کتو ده کنه او د نبی علیه السلام غونته محبوب مرګري نه محروم شو خو لګیا د مسلسل پلار او لور مسلې حل کوي دغه وخت کې لګیا قربان د دواړه نن روافض شیعگان راپاسی ابوبکر صدیق ته او ام المؤمنین عائشه صدیقه ته بدر دوی هغه خود داړه داسې محسنان دي د امت چې د امت په سخ وخت کې چې غم د ټولو نزيات پاغي راغلي د غي لګیا د مسلې حل کوي نو مسلې حل کیږي د دې په ذریعہ ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې کله د غسل وخت شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي او ته وی آو نبی علیہ السلام نه ما تپوس کړو چې ته وفات شې نو غسل بدر کو کنه نو وی نبی علیہ السلام وی آو خوس دا خبره وا اختلاف چې کپڑے لري کو کله لري کو نو دوه خبرې د غلطوش یو خبره دا وشوه چې صحابه کرامو کرامت و، یکدم په دې صحابه کرامو الله د خوږ جوټه راوسته، دا کوم چې دغلته موجود و، د غسل خبرې یې کولې، وایي د ټولو سرونه داسې سینې ته راوغورځېدل، سړي له چې جوټه ورکړی شي او یې په دې کې یو غیبي اواز وشو، هم فرشته به وه چې اغسلو اغسلو النبي صلی الله علیه ثیابه کپړو سره ولا غسل ورکه کپړو سره وس په دې کې ابوبکر صدیق ته وی هغه راغې او ته آو ما نبی علیہ السلام نو ریدلی کپړو سره بغوسلی هم د ابوبکر صدیق او هم غیبی आवाज دین بعد د غسل طریقه دا و چې صرف اهل بیت ورک عباس رضی الله عنه او علی رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه دوه زامنو فضل بن عباس او قسم بن عباس وسره اسامه رضی الله عنه د نبی علی السلام د متبنان زوی د کنه متبنان وسه کېده او پیغمبر ته ګرانو حب حب رسول الله سلام به وته وي محبوب او خې امیر مقرر کړو په لخر خلاو ته نو واقعا مخ کې ویلې ونه واپس راغې د نبی علی السلام په وفات ناغم دغل ته غسل کې شریک شو د نبی علی السلام یو غلام او خادم شقران اغم پکې شامل ځکه ډېر خاص خادم او یو انصاری صحابي د اوس بن خوله هغه راغی او ته د الله قسم در کوم مام لک پرې د پیغمبر د اخیری خدمت نو علی رضی الله عنه پرې خو عزت هم راځنه نو بهر حال د کې داسې وشو چې دوی ورله غسل ورکاو د غسل طریقه دا و چې عباس رضی الله غسل ورکاو او دارنګ د نورو درې صحابو یعنی دوو زامنو یو اسامه ایب له وبو ورکولې او بک او عباس او علی رضی الله عنه او فضل بن عباس با نبی علی السلام لامبل وخت کې اړو راړو پدې کې علی رضی الله تعالی عنہ وای چې نبی علی السلام لم غسل ورکاو نو وای نبی علی السلام نو خوشبو راتلا نو وای بیا بی و امی طب تحیم میت زما مور پلا دې نه قربان شي په جون عمر خوشبو داره خوشبو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نتلا بهر حال بیا کفن ورکړې شو د کفن باره کې خبره وا ناغا حدیث کې راځي چې نبی علی السلام ته درې کپڑے ورکړې شي څنګه چې عام د سړي درې کپڑے وي جنازې باره کې اختلاف هو جنازه بکیږي نه بکیږي جنازې د بار او بار وباسو کنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا مسله محل کړه چې بار بني هم دلته وي او غټ جمع بني دا د نبی علی السلام بس خصوصیت لس لس کسان راځه جنازه کوي دعا کوي درود وای او بیا ځه نو لس لس کسان براتلل دنه با رالل جنازه به وکړه درود به وي او بیا به وتل ځکه کمره تنګه وا نو لس لس کسان راتله تر دې چې سړی فارغ شو بیا د کور زنانه رااله بیا ماشومان چې کم بالغو ارالل په دې طریقې حدیث کې راځي نبی علی السلام ویلو دیم ویلو چې کلا تاسو به ما جنازه وکه نو بیا با تاسو مالک دغه سي پرېګ دی چې ملائک راشي هغه په ما جنازه وکي نه جنازې نه بعد بیا دوی لری شو کمره پرې خو دغه سي خالی ملائک به بیا راغلي ځکه چې د عام مؤمن جنازه کې فرشته شاملېږي پیغمبر غیله خو به خامخا راځي بهرحال دا جنازه د منګل په ورځ شو د پیر په ورځ سار وفات شوی د منګل په ورځ ټول ورځ دا سلسله شروع وه بیا دغه نه بعد د دفن کولو مشوره وشوه نو دا وه چې اوس لحد جوړ کو که شق جوړ کو د طریقې وی خبر کې نو پاغي باندې دا فیصله شو چې ځا د صحابه کرام دي یو چې دینو د مدینه او بل د مکه ابو عبیده رضی الله عنه د مکه سړی دی ناغه په دې شک کې ماهرو ځکه مکه کې شګلوړ زمکه ده کې له حد نه کېده نه د مکه خلکو به شک کو او د مدینه چون کې زمکه خورنا کړه کې له حد کې نه پای کې ابو طلحه رضی الله عنه ماهرو نو ابوبکر صدیق وې زې اطلاع دواړو پسیو کې چې کوم په وخت راغی اتفاقی دا اوس چې کوم استاذي لګلیو نو عبیده په زین او هغه ته چرته رک را رک شو نو لیټ شو او ابو طلحه موند نو هغه ته وناغه زر را رسید نو چراغ نو بس هغه لحد شروع او عباس رضی الله عنه دوام کړي وا اللهم خير لرسول الله اے الله د خپل پیغمبر لا یو خفه سلام وکینو نو بس هغه لحد او کنيسته شو لنډه دا چې لحد کنه است کېدو ام المؤمنین مو خو زنانه بار ناسو پرده لګېدلې وکنه بارو حجره کې کمره کې دنه نبی علی السلام پروت او صحابه دي وای مونږ ته پته نه و چې نبی علی السلام بنن دفن کیږي خدا سه ماسختن په دې اخر شپه کې اخیری اخیری وخت نه ده مونږ د بلچو आवाज وورید مونږ ته پته ولګېد چې نبی علی السلام دفن کیږي په دې کې چې کله لحد قبر تیار شو نو بیا نبی علی السلام قبر ته علی رضی الله عنه فضل ابن عباس قسم او شقران د سلورو کسانو ورخکته ک په دې کې اوس بن خوله رضی الله عنه هم سره ده په دې کې مغیره ابن شعبه اتفاقی راغی هر ورسې دام د نبی علی السلام خاص صحابه کې سفر کې وسره بلکې څوکیدار یو راغی نو دی هم راغی راورسېد، نو ده ته مهدي رضي الله عنه وویل، ځه راننوځه، نو دی لاړ. بهرحال دې دوران کې نبي علیه السلام یو شړۍ وابۍ غوسته د شقران راواغسته، وایي دا به ورته لاندې واچوو، دا به د پېغمبر نه بعد څوک اغوندي؟ نو څوک وایي چې دی ورته اچولې وه، نو دا د پېغمبر خصوصیت. څه صحابه وایي نه، بعضو صحابه راغلل وایي دا وباسئ، ځکه چې دفن کې سنت دار وي چې په خور باندې دفن کړی شي والله عالم خو بهر حال په دې کې مغیره ابن شعبه وی کله چې په هغه تبه او خخت خوستل کېده د خټه کچا نه خخت تبه په خوستش شاخ شناخت اپ کې خوستش اخیری او دو درې پاتې وي وی ما یو چلو کو ګوتما می پلاس وامه ور وردول قبر ته نه چي خو سم لکه اورګه زما ګوتما لاندې پاتې شو علي راتوي کوش راواله وی چې څنګه کوش شوم د نبی علی السلام په خپو مبارک مې لاس راخ کو راو ختم مطلب مې داو چې د نبی علی السلام سره اخیری وخت کې ملاقات کوونکې ز شمه صاحب کرام مینا ونه بس محبت په دې طریقه بیا په نبی علی صلوات و سلام خورې واچول شوې او نبی علی صلوات و سلام دفن کړی شو ډېر خبرې واقعات ما منس کې نورم پرې خل چونکه وخت نشتا په بهر حال یقینا دا دغه موقوا چي صحابه کرامو باندي راله انس رضي الله عنه وي نبي عليه السلام هم دفن که چي واپس شو نو فاطمه زهرا له ورلم ځکه هغه خپه وه او د خدای د کور خادمو د نبی علی السلام نو وی فاطمه زهرا د ډیر درد نه راته وي چې اتابت انفسکم انت ان تحسو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب اے تاسو څنګه زړونه برداشت کول چې په پیغمبرم خورې اچولې پیغمبر د خورو خنو نه یمای بس د الله حکم دینو صاحب کرام ډیر لوی محبتو انس رضی الله عنه وی وی د نبی علی السلام وفات نه بعد دا سشپنه د نشته چې د پیغمبر په خوب کې نینم اینمه محبتو د صحابه کرام او دارنګ ام ایمن د نبی علیه السلام د پلار وینځه و نبی علیه السلام د پاتې و مشره خزه و بوډه و دا د زید رضی الله عنه خزه ده د اسامه رضی الله عنه مور ده او د نبی علیه السلام په ماشوموالي تربیت دی کړو مور چې وفات شو دی ته پاتې شو نو ابوبکر عمر رضی الله عنهما خپو وی راځه ام ایمن لور شو مشره خزه نبی علیه السلام یو قسم د مور په ځای ده کنه حزانت کړو د نبی علی السلام تربیت کړو او خپو نو زاغه سره مشغول شو نبی علی السلام بدیل کله کله ورته نو راځي چې ورش نو چې دی ورل ام خپدا نو خپوا دی وته ته ولې خپای ولې تا ته دا پته نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د دنیا په اعتبار هغه ځای بهتر دی الله لاله ای وته ولې نه دا را ته پته ده پدې نه جاړم که په دې رڼا ورځ باندې دا غم راشي نو دا ورځ بشپش او دا رنګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام بارکه حسن رضی الله عنه بیا دا سړي رشاد نور بیا دا سی واقعیات شوی دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت او دا غینه بعد هغه واقعیات نو هغه بیا خلافت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره تعلق لري بهرحال زمون چې کم د سیرت سلسله وا تقریبا درې درې نیم کالا چلیدا افتوار الحمدلله هغه مونږه بیان کړه اختصار اگر چې د نبی علی السلام لوی ژوند خاص کر د نبوت 23 ساله زندگی هغه 23 سال غواړي چې بیان شي خو په اختصار سره او د اخر کې بیا نور مونږ اختصار وکړو دا نن ورځ به داسې مقرر و چې زمونږ د هفته پوره د سیرت درس یې ګرځي زمونږ د درس نظامی پروګرام هم د سباله او مېلمانه هم راغلي دي خو چونکې زموږ د سیرت ورځ وه او دا ختمولو نو بهرحال د الله فضل احسان و اوږده سلسله د سیرت وه الله اختتام ته ورسوله موږ تاسو له توفیق راکه د بیان د اورېدو یقینا چې څنګه حق یې غصبنی شوی کومه کوتاهي کمه شوی الله دې هغه معافي وکړي او الله رب العزت موږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت او سیرت باندې د عمل کولو توفیق نصیب ځکه ضرورت نن دا دی چې مسلمان امت په دې حالاتو نه کم نه تیری چې د نبی علی السلام د دین د شریعت خصوصا سنت او سیرت نزان خبر کی او پاغه باندې عمل وکړي دا نن سونه مسلې دي دا غي اصل وجدا ده نن موږ د نبی علی السلام زندګی نه خبر یو زموږ ته انفرادي طور اجتماعي طور ملکی سطح عالمي سطح هر اعتبار سره مسائل دي د تمام مسائلو حل دین شریعت قران سنت او خصوصا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت کې شته خو ضرورت د دې چې امت دا سیرت راوالي وګوري دویمه خبره دا ده زموږ د افتوار د سیرت درس روزانه درس خو د قرآني مخکې د سیرت نه زموږ افتوار د قرآن درس د هغه مرګرو دپاره چې لرې لرې او مصروف بو نابا روزانه نشو راتلی روزانه خو شروع وی خو د لری مرګرو د پاره هفتوار د قران درسو ان شاء الله غ سلسله به دوباره مونږ شروع کو سیرت ته ختمېدو نه بعد بیا ان شاء الله اطلاع کیږي چې را روان هفته یا بل هفته نه به مونږ شروع کو او بیا اطلاع کیږي زمون بیا اس ام اس هم کیږي مرګریم یو بل ته دعوت کوي دوباره زمونږ د افتوار درس قران سلسله دا منتخب صورتونو اب سلسله دوباره شروع کو نو سونه مرګري د دې ځای د دې علاقې خوشا نای بیا دغه افتوار سیرت لا خصوصا غ مرګري چې روزانه درس کې نه جوړاویږي نشي کېده ممکن نه دي لري یا مصروفي چې بیا خصوصا دغه د هفته دغه درس ته افتوار ته بیا ځان را رسي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك